ان الله يأمركم دا دیمه حصہ د دې سورۃ دا تر 135 پورې پدې کې اتلس احکامات ذکر کړي اته احکامات ذکر کړي په میانځ د بادشاہ او د قوم کې دا حساب درې بابونه دا اول باب تر 91 پورې پنځه غټه خبرې پکې دي اوله خبره درې حکمونه به یې پاته پنځوستم یو یایم سلور او یایم کې دیم ترغیب به اطاعت د امیر ته درېما خبره زجر منافقانو ته دا وی پینځه قباحتونه سرورما خبره بشارت پینځما خبره زجر مداهنینو ته په 72 73 کې ان الله یامرکم الله تاسو ته حکم کوي ان تو ادل امانات شور کوي امانتونه الى اهلها حقدار داغیتا او کله چې فیصله کوي تاسو په میان د خلکو کې نو فیصله کوي په انصاف یقینا الله ډېر خنسیت کوي تاسو ته پدې یقینا الله دې اوریدون کې لیدون کې عظمت شان د دې آیات ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات پدې کې عام خطاب دی بحر محیط وای هر چا ته خطاب دی فی کل امانتن او د هر امانت ذکر دی چې الله وی هر چا ته وای ورکه امانتونه حاصل دا چې په سبب د نزول کې اگر کدا آیات خاص ده چې د عثمان ابن ابي طلحه په باره کې ده چې په فتح د مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غنا د بیت الله چا بیان واغسته دروازه د کعبه پرانیستا بیا چا بیان دلاره ورکړي هر شی بیا خپل امانت ده دسترګو خپل امانت ده حرام تبا په نظر نه کې د جب خپل امانت ده غیبت او د کنزلو بهتانونو نه بعد جب ساته غیر اهل غیر اهل تبا امانت نه ورکه حقدارانو ته به ورکه حدیث کې راځي محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخره زمانہ راشي نو لم يبقى عالم عالم به پاتې نشي خلق با مشران جاهلان ونسي داوینه با د مسلو ته پوښتنه کوي نو فافتو بغیر علم فضلوا وازلوا به علم باغه فتوی ور کوي نو هغه مفتی چې مسلې ورته یاد نه دي او هغه فتوی ورکې دا نه اهلونه نه اهلونه تپوس ده نه اهل په منصب باندې ودرول دي یو عالم دین ده چې علم دین ور سره نشته قران باندې نه ده پویا صحیح قاری نه ده صحیح تلاوت نشي کوله امامت ور کوله غیره دام امانت سپارل دینه اهلو ته صحیح بادشاہان ابو هريره رضی الله تعالی عنہ قال پدې کې ده ابن جرير تبری ماغه نقل کړي په سند صحیح سرا زاد المسیر دا قول هم نقل کړي دویم قول مراد علماء دي لکه امام قرطبي وای اهل القرآن والعلم نو فلا سما ولا طاعه د اطاعت لازم نه ده امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره را نقل کړي کتاب الاحکام کې تابیداری د الله او کینو تابیداری د رسول الله او کینو د خواندانو د امر لستا سنا کله چې په معصیت تاسو ته حکم نه کوي راځي تاسو پیغمبر محمد عربي لزو نو منافق ویل بل الی کعب نه نه فیصله به کعب ابن اشرف توړو خیر به هر حال بس کومه ده يهودي خبره پدې باندې زور اور شوانو فیصله چاته وړا محمد رسول الله تا نبی علیہ السلام يهودي خبره مو اورېدا د منافق مو اورېدا يهودي په حق او منافق په حق او نبی عليه الصلاه والسلام د يهودي په حق کې فیصله وروره فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي هغه د پاره فیصله وړو اگر کا کافر وړو کله چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فیصله واره ولا راوتلو نو دی د منافق ویل ان طلق بنا الى عمر راز عمر لزو ایللګه تاسو پیغمبر فیصله کړ دا څنګه نور عمر لزی اول نه نه عمر لبزو ورنه زدا فیصله نه مان عمر فاروق لزو ستاسو نبی ستاسو نبی ستاسو رسول فیصله واور والا زما په حق کې نو دې سړی وې چې نه نه وسا د دې د پاسا فاروق اعظم لزو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ منافق ته اها کذا اکذالک آیا خبره د سیدا لکه څنګه چې د يهودي ویل ناغه خو خیال دا چې د اوس ماته شاباش هغه ولې او جی او جی د قشان وا اې کنه بیا څنګه راغلی ویل نه کنه خو جی کنه نو مونږ چې فاروق اعظم لزو ازما دا غرض وږي دا ګوره يهودي دی د څه خبرې اترې جوړې جوړې کوي شي تفسیر ما ور دي ډېر خپل توجیه کړي چې دا سړی جدا کا چې ګوره دا خبره مکوا څنګه ستا مرګري کولی کنه ګوره قتل تو کوم ګوره سرمن باندې وباسم بس خو چې تا دا وکړه بس دا اوس د زړګي تر شي د خپنورو نه دی پویا کنه تفسیر ما ور دي 503 1 صفحه کې قرطبي 265 صفحه نو پنځم جلد کې دا شوی او دا اشاره ده عصمت د انبیاء او ته او اشاره ده اطاعت د انبیاء او ته مطلقاً قیود با پکې نه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر د ځان نه خبره خونه کوي معلومه ده شو چې دا یو خاص اشاره واقع ته اشاره ده چې سړی لاړو په کار دی چې د خپلوان راغلی وي پیغمبر ته وی یا رسول الله غلطی ته وشا موږ د پاره معافي وغواړه د د پاره معافي وغواړه اے په کې طرفدارې شروع کړې نو لاړ اغام غرق شو دیوم غرق شو ټیک دا دا خبره کله کله الله رب العزت دا کولای شي چې د قبر نه د بانګ आवाज واورېدل شي قبر نه یو مار په قبر کې پیدا شي کله کله دنیا والا او ته د عبرت په تور الله خای خدل تک دا واقع اول ثابت نه ده چې ثابت وي چې موږ به راس ولای خو چون کې دا روایت واهي روایت ده ځکه تاسو ګوره قرطبي په دې ځای نایوي چې په دې کې الازدی الکوفی ازدی کوفی چې ده د ملاقات د علی المرتضی سره ثابت نه ده ازدی کوفی څنګه وای چې ما د حضرت علی نو اوریدل علماء لیکل دی په دې سند د دې په سند کې هیثم د غټ دروغجن او باقی رجال د سند ټول مجهول دي چاته پته نشته چې دا څوک دي صارم المنکی کې علامه محمد ابن عبد الوهاب هادی لیکي چې دا خبر ناشنا جوړ کړی شوی دی او اثر د دروغ دی وګوره 276 کې علامه صحوانی په سیانت الانسان کې 249 کې په دې باندې پورا باس کړي شاه ولی الله محدث دهلوی په قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین کې لیکي چې هیڅ حکم از احکام شرعیه بواقعات او منامات امتیان ثابت نه مې شواد ورا په خوبونو باندې یو مسله ثابتېږي نه توثیق پکېږي خو مسله په نه ثابتېږي دارنګ مالا بد من هو په دې باندې پورا باس کړ دې نو کدا خبره مونږه دا سکو نو خلک به بیا وای چې درګه لزاو دغه نه غواړه فلا وربک لا یؤمنون نو صحیح خبره ده چې دا د مخ کې واقعي سره تعلق ده او ماشاءالله زهر من الشمس خبره ده چې پیغمبر ته الله پیغمبر دیو چې د دې سړی طرفداري نه وکړي او دا راغلی وې تا تا تا ورله بخنه غوښتلې وې الله نه بخنه غوښتلې وې نو الله به بخون کې مهربان مونږلې وې فلا وربک لا یؤمنون پس نه داسې او قسم دې ستا پر رب باندې چې نشي ایماندار کې دې دیو او دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زمانه پورې خاص خبره نه ده اختلافات میں آپ کو حکم بنانا آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں دانا چھ نبی وہ نبی با فیصلہ کنی حکم بھئی اس کا نبی نشت دے نو د نبی سنت شته ده قران شته ده ولو ان كتبنا عليهم او کچرته مقرر کړی موږ په دیوانه دا خبره لکه بنی اسرائیل باندې د موسی په تابعداري کې الله ویلو چې د مصر نه وځي نو دیو ته کدا سی ویلی وی چې وځي د خپل کورونو نه نو نه به کړه دې کار لره مگر لګ د دیونه او کوي دیو چې کړه وی هغه چې دیو سواس کولې شي په غیبانی خامخا غره به د دیو د پاره او اشد تثبیتا او زیات کله کوونکې د دیو ایمان لره امام تبری د سعید ابن جبیر روایت نقل کړل دی چې سړی د انصارو نه نبی علیہ السلام تراغه جړلې او هو محزون ډیر غمجن دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ویلي یا نبی الله د الله نبی نو غدن ترفع مع النبي سبا چې کله روز قیامت شنو ته به خدای نبیانو سره موږ نه بر لاړ شي نو اولا څه جنت چې ستا دیدن پکې نه اولا څه جن جنت چې ستا دیدار پکې نه نو دا آیاتونه نازل شو الى منازل الانبیاء متا شاء تکرمت لهم کله چې خوا غواړي د انبیاء د عزت لپاره وبرزي دیم دریم صورت دا ده چې د خپل ځای نه به یو بلینی او دا الله کولای شي کله استا زړګی شه چې د پیغمبر سره لیدل کوم الله به دی او ځای کی لیدل کوم الله به تا تاغه وخی اگر کمکان بډیر لري خو الله بتا تا غره نږدې کی الله بتا تا غا بالکل مخامخ کی جنت کې همړه چې تاسو غواړي هغه بکی کړه د نبی د ملګرتیا د پاره یو عظیم نسخه چې ته د پیغمبر سره مرګره شي الله دې زموږ مرګتیا نصیب کړي الله ربيعه بن کعب اسلمي هغه ما د الله د نبی خدمت د پاره وا دغه د پوره کې بناست تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزانوں بھی تو د الله والا خدمت وکا خدمت باندې هغه ملغلره بتا ته ملاوي شي چې په بل سیس کې بتا ته غنه ملاويږي کعب اسلمی رضی الله تعالی عنہ د محبوب عالم په دروازه کې وو وما نبی صلی الله علیه وسلم لا دودا سو بر الله ټول شپه ټول شپه په دروازه کې چې کله د الله نبی راوځي بس دی ورته لوټا دی ورته لوټا دی ورته امسا پتن لګي درې بجې راوځي څلور بجې راوځي دو بجې راوځي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته د وبو وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي صل ير بیا غواړه ربیا ډیر سجده الله تعالی غوا زبم سفارش کوم الله وتا ما سره مرګره کی مسلم کې دا روایت ده 489 کې 489 کې ابو داود کې هم دا روایت راوړې ذالک الفضل من الله الله دې د نبی عليه السلام مرګتیا زموږ نصیب کړي ډیر مزه وکړي ډیر خوان وکړي ذالک الفضل من الله وکفا بالله علیم او پر دې الله په په هر څه سوال دا چې څنګه به د دې عمر ګرتیا نس وې د محمد رسول الله عمر ګرتیا بل څنګه نصیب کیږي الله ذالک الفضل من الله ان سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدای بخشنده دا د الله احسان دی د الله مهرباني ده یو صحابي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او خوتړم نبی توکل وکم کنه د سي پرې د مو توکل وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاقلها او خوتړا وتوکل او بیا توکل کوا وان کان القدر جاریا علی ما قضا اگر کدا الله تقدیر څوک واپس کول نه شي فاسباب ته استعماله صبات ډلې ډلې کله چې د الله په لار کې وتل فرض کفایي او انفرو جميعا یا وزه په غونډه کله چې دا فرض عین وي لا یقولن نرستو دو مقولی دلته دی مخکې مخکې خو یو مقوله وا لا یقولن نرستو دو مقولی دې کوي یو په ډاګه باندې یو یو په پټا نو دا ډاګه مقوله دا ده کلم تکون دې دې شي وای مسلمانان کامیاب شي کنه نو دې دې شي وای کلم تکم بینکم و بینه موده فلیقاتل فی سبیل الله نو دوه مقولې شو یو پچا پډاګه ډاګه څو یې رورا چې ته ما ته سره ګورې نه ګویا چې زما ستا په مینس کې دوستی نه و او په پټه سوای یا لیتنی کنتم ارمان چې زه د دې سره وې او رستو سورت یوسف کې عزیزی می سروای ان کید کن عظیم یخذ استاسو تدبیر خډیر زیات ده نور د خذ تدبیر د شیطان نام غټ ده ورته التا یو قول خدا دې غدا عزیزی مصر قول دې او دا د الله او دلته چې الله وایي کې د شیطان دا کمزورې ده نو په مقابله د نصرت د الله کې نور کې د شیطان د ټولو نه غټ ده په مقابله د چا کې کمزورې ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین د الله تدبیر په هر چا باندې اوچت ده په دې حصہ کې هم دوه بابونه دي درې غټه خبرې پکې په دې اول باب کې اوله خبره زجر منافقانو ته او تقباحتونه دوي تر 83 پورې بیا ترغیب د قتال ته او آداب د غي ذکر کوي تر 87 پورې هر کله چې فرض کړی شو په دیو باندې جنگ په مدینه منوره کې مدینه منوره کې هر کله چې دا په دیو باندې فرض شو په مدینه منوره کې هر کله چې دا په دیو باندې فرض شو اذا فريق منهم نناسفا یو ډله د دیونه یخشون الناس یریږي د خلقونه پشان د یری د الله او اشد خشیا مړه د سکم ډیر لګا دا وزوال قریب د دنیا باندې زوال عن قریب راتلو والا دی قل متاع الدنیا قلیل تو ایسکا د ژوند د دنیا لګا دا والآخرت خیر اخرت غره ده دا چا د پاره چې تقوا والدي ولا تظلمون فتیلا او پتا سو ظلم نشی کېده وایا په اندازا د مزه د مندت د کجوري اينما تکونو چرته چی تاسو لاندې وکي تاسو لره مرګ راګير وکي تاسو لره مرګ خلاصيږي ته چرته ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کئ تاسو فقلاګانو شنګچو مضبوطو کې ولو کنتم فی بروج مشیده الله سليمان رضی الله سليمان عليه الصلاه والسلام یو ځل دسی لټه مجمع ناسته ده ملک الموت راغې ملک الموت ملک الموت پدې کې ډېر پټیکاو نظر سره یو کس ته ګوري په مخه ګوري اره یا سليمان استانه قربان ما چرته وتختوا یو بل زیت دا سړی را پسې راځي ګوري ګوري ته کې څه چالو ما غر کوي ما تبا کوي خو ما چرته سليمان السلام هوا ته حکم وکړ چې پلانې هند یو جزيره هوا ته وی آلته دیوار ته ان پن کې غالته بوته څه زمانہ بعد هر ملک الموت بیا سليمان عليه السلام خواله راغی سليمان عليه السلام اسه تذکرہ وکړه یې سړی دلته دی او سړی ډیر یې راولې و هغه څنګه وې یو سړی دلته ناسو نو تا ورته په مخه قتل وې هغه دونه وېره چې ماته ما پلانې جزیره ته ورسوا وی ملک الموت یې چې اوس خبره واوره کړه هغه ته چې ما دا په مخه قتل مخه قتل الله وی په پلاني او یو دو سکند پاتې ما ته چې د دې سړی نه په پلاني جزیره کې سواله سواله چې ما کاته دلته ما په مخه قتل چې دی الله ال تسنګ رسي نو خاغه تر هوا ته ویلو چلته ورته وا الله الله ولو کنتم فی بروج مشیده الله ولو کنتم فی بروج مشیده یو واقع لیکل دا مفسرینو ابن ابي حاتم د مجاهد نه نقل کوي چې په مخ کې امتونو کې د یو زنانا یو ماشومه پیدا شو نو د نوکر ته وی چې اور راوړه نو نوکر سره یو کس ملاو شو کله کله الله د خپل قدرت د اظهار د پاره داسي کوي او په پخوانو متونو کې بیا داسې ډېر شي وي نو سره یو کس ملاو شو د نوکر سره ولدا اور چرته زمونږ نه کې د سیما ماشاء الله مونږ له الله یو ماشوم راکړه څو ورونه وړي دنبا سل ناشایسته حرکتونه سرزت کی او د مرګ با دان کبوت جولاګی نه دا خبرې ورته وکړه هغه چې ورګه د دل او زله ورونه وړم دا خو آسان کار دی چې لاړو مرغټي ورلتا وکړه استه چورکه پیراخ کلا چې دغه مخ خلاص کم چې دا الله بار دا دونه مصیبت بدا جوړه یو څه چل وکړ ورا سل بد سي چل کیږي او بیا به مرګ دان کبوت نه راځه چې زې څه کو کما خاتمه وکم چې الله مال جنت راکړي اوس خو چې د څه چالو په خو نو کارو غریب خو لاړو دشمن شو جو بس یو خپل دوه خپل خپل نور څه چاته پر دې لاړو په یو دریا باندې په یو کشته کې پورې وته نور ملکونو ته لاړو غریب سروهله بروهله دنیا پسې دنیا غټلا غټلا غټلا الله ټیکدار کا کیا بات ہے وہ سړی ارپتی شه ډیر زمانہ پس هغه بیا هغه وطن تراغه شهرت یې شچ پلانې دونه مال ګټلې دونه دولت یې ګټلې داسې کړي داسې کړي او دغه ماشوم د الله شان ته ګورا او خدا خیالو چې دا ختم شو بس الله انتظامو کو پټای او شو لا غرو شو په حسن جمال کې پټوله دنیا کې مشهوره پټول مملکت کې بیا د د خپل واده د تنظیم د پاره خبره وکړه چې په دې ملک کې د یو ممتاز شخصیتي ممتاز معشومي ممتاز زنانه بس د دقې شیخ مشهورې وي د حسن او د جمال په اعتبار د خوارتیا په اعتبار او دیم چې کوم د لوی چودري د زمانه جتیل بس خټه ګټه ولګی دا کیسه قطاره جوړه شولا کوجدنه وشولا او بس کوم دې نکای وشولو بس بیا خدا خزه او د خاوند پر خبرې اترې خر ورته د کم ځای زره دی علاقه اوسیدونکو هم ته چرته تلې مال د کم ځای وګاټه څنګه دی وګاټه څنګه چې کوم ځای بار ملکونو ته لاړې اې ټوله قصه وروله چې د سې چل شو زما نایکا وا او دسی چلو ما شوما وا غمی بیا دسی مړه میکړه زلاړه مو تخته ده هغه شړی هغه زنانه وی چې خدای تباہ برباد نکړي کا خو زوم وما ته دسی ویلې شو چې دا بد سی کوي ناګه خسر وګراو چې دسی خو زو تباشي ما خنو بل راته د څه خبره کړې و چې د جولاګي نه بد د مرګ نو وسره یو خبره خو وشوله د دنیا مالدار په غیرت دا وې څه هغه مخکې غیرتی او چې غریب وسه مالدار شه تر پتی شه غیرت باندې دا غسه اوس دا غمر تلاحق شچاغه ویل د جولاګي نه بد د مرګ و دې زنانو یې چې تاسو ما د دین یې راوي د د خو بازوس خاتمه وکم مای په لخت باندې گزار کنو په دې خپل غټه غوته باندې هغه چکنی چکنی کا دا هغه زهر په دې غوته کې استلاړ شیلته وټه کوي بے وفا دنیا باندې بسکه د دې په بنگلو باندې بسکه ا دې په محلات بس تندر ولګي د دنیا د بے وفای واجب واقع وره راته یاد شو یو بادشاہ لور دا چې د دنوم د نذیرا بس د د پړه کې داغه نقش پریوته و وې صابور ته د خط ولېګا چې زما دا باجان سره ته چرته مقابله نشي کولای دغه قلات ته چرته نشي داخله ده البت کته ما سره دا وعده کې چې رستو ما سره نکاح کې نو زبتا تا د کومه قلا چې دانو دغه دروازه وزتا ته پرانیزه صابور دغه سره دا وعده وکړه په پټه او دا واقعي د ظالمی هغه دروازه کولا وکړه او دا وی لخر راغې د د داجی مړک لوی لوی وزرا هغه ختم کړه په مملکت باندې غالب شو الله صابور بادشاہ د نذیری سره وعده وکړ وکړه چې دا بستر د تو غړولې شو نو تتململ ولا تنام نذیرا اوړي راوړي خو خو ورل نه ورزي دا چې هر کله ستاد خپل پلار سره دا کړی ته ما سره څخه غړا وکي نو هغه مر سره هغه څوکړه چې د د اثر اخته واغست او د اس د لکې سره وتړل او اسې چې کوم ده هغه وزغلاو او د بسمه بسمه کړه چوکنه چوکنه کړه ولو کنتم فی بروج مشیدا